وعن صوبان د حضرت صوبان رضی الله عنه نه روایت ته دا د نبی علیہ السلام غلام او صوبان رضی الله عنه او د توي صوبان ابن بجدد په زمي د باسرا سکون د جیم دی او زمد د الله د یمن نو او دې بیا نبی عليه السلام غسته او نو آزاد کو او الله حبيب ورته وي وی کچریت د چانه چی او آزاد می کئی لذی نلار شا او کدی خوخی نمو سر پات شا فانت منا اهل البيت وی ته زمون د اهل بیت نه الله حبیب ورته وی دې الله د حبيب سره او په حضر او سفر کې د الله د حبيب نه بالکل جدا شوی دی نه په حالت سفر کې جدا کېدو او نه په حالت اقامت کې جدا شوی بیا شام تلاړو نو بیا په شام کې رمله مکاو کې بیا په حمص کې اول ته کور جوړ کړو او دې بیا په سلور 50 هجری کې وفات شوه دی د دین یو سل اویش احادیث منقول لی یو سل اویش احادیث د حضرت صوبان رضی الله عنه نه منقول لی امام مسلم رحم الله لس احادیث د دوی نه نقل کړي د حضرت صوبان رضی الله عنه نه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی استقیمو نو هغه کله وصل لرل شي خدا درته وای که یو سړی مثال په تور پوره د استقامت وس او طاقت نشته نو خدا سي دي ني چې ګني ټول له ختم شي ولن تحسو اي ولن تطيقوا ان تستقيموا حق الاستقامه لعسر لعسرها وای تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو دې برابر شي په حق برابرې دو سرا ځکه دا خبره خو ګرانه ده خو د ټول نه غافل کیږئ ما د ټول نه غافل کیږئ ما او به فرمایل کامل مومن دی و پاو دس باندې پابندی کوي ځکه وای ظاهر د انسان عنوان د باطن نه زاده چې ظاهرا د عبادت د پاره او دس کوي معلوم ادا چې باطن کې هم صفاکواله شته که چېرې باطن کې تیار وکړه نو دغه د دې خبرو سه اهتمام نکوله